سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیرشم نصیحت دا دی چې تاسو د جهنم یعنی د دوزخ نه پناه غواړئ ځکه په دنیا کې که تاسو د جهنم نه پناه غواړئ او د جنت سوال کوئ الله رب العزت به ستاسو دا سوال قبلوي الله به جنت درکوي او الله به د جهنم نه ساتي حارس بن مسلم تمیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي کله چې تاسو د سهار مونځ کړئ نو مخکې د دې نه چې تاسو یو چا سره خبرې وکړئ او وارې ووایئ چې اللهم اجرني من النار ای الله له اوره وساتې په دغه ورځ ته مړ شوې الله رب العزت به تا ته د دوزخ نه خلاصون کړي همدارنګه کله چې د ماښام لمونځ کړې نو مخکې د دې نه چې چا سره خبرې وکړي وواره ووایه چې اللهم اجرني منار اللهم اجرني منار دغه شپه باندې که ته مړ شوې الله رعزت به هم د جهنم نه تا ته خلاص درکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی زموږ لپاره چې په کم عمل نه چې موږ په اخلاص کړو الله رب عزت به موږ د جهنم نه پناه وي الله به موږ جنت ته بیایي نو زموږ ورونه او خویندې کولی شي چې کله د سهار لمونځ وکړي مخکې دې چې تاسو خبرې وکړي چې دا خپل وظیفه کوي د هغه تر څنګ دې ووارې دا وایي چې اللهم اجرني نار همدارنګه کله د ماښام لمونځ کوي تر دې مخکې چا سره خبرې وکړي یا چا سره مصروف وي د نورو وظیفې تر څنګ یې وارې اللهم اجرني من النار وایي سهار یې چې ویلې رسول الله وایي که دې وس کې مړ شه الله به ورته خلاصون د جهنم نه وي او چې ماښام ویلې که پرې شپه مړ الله رب العزت به خلاصون ور جهنم نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دیرشم نصیحت دا دی چې د جنتي کېدو لپاره دا طریق غوره کړئ اوس هغه طریقه موږ ته رسول الله صلی وسلم بیانوي که غواړئ چې جنتي شئ بخاري او مسلم یو حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه سره روایت کړی هغه فرمایي چې عربي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله ما ته داسې یو عمل وښیه د هغه کولو او د هغه عملي کولو زه جنت ته داخل شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تعبد الله لا شرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبه وتؤتي الزکاة المفروضه وتصوم رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایه ته الله عبادت و الله هیڅ شی وشریکوه د دې ترڅنګ پنځه وخته لمونځ کوه زکات کوه او روژه نیسه هغه اعرابي ووی زما به هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه لاس دی زه به دې که نه دت کوم او نه به په کمای راوړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سړی روان شه من سره ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل څوک چې غواړي جنتي سړی وویني نو دې سړي ته دې وګوري قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو او خویندو چې څونه کم عمل الله رب العزت موږ د دوزخ نه خلاص او الله رب العزت موږ جنت ته داخلوي که سهار مانځه وروسته ته ووارې اللهم اجرني من النار د ماښام مانځه وروسته ووایې اللهم اجرني من النار وایې الله دې د جهنم نه خلاص کړي او ته چې یوازې د الله عبادت کوې الله سره څوک نه شریکوې پیر وویل الله سره عبادت کې نه شریکوې سجده یوازې الله وي دې منحرفینو ته سجده نه وي دوی تر څنګ مونځ کوي روژه نیسي زکات ورکوي الله رب العزت جنت ته بیایي خو په دې شرط چې د ستا زړه کې اخلاص پروت وي د الله ویره پرته وي الله رب العزت به دعا مقبلوي الله به د دنیا او د آخرت د ملتونو نه ساتي د دې تر څنګ الله د دنیا او د آخرت درکوي هغسې عبادت وکړئ لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپل رب او د عبادت کوئ او که تاسو خپل رب نه وینئ اقلا دا خبره خو په زړه وګرځوئ چې زما رب خو ویني او ستا سره مل دی کله هم تا یوازې نه پرېږدي نو ډېر اخلاص سره ډېر په صداقت سره اخته درېږي او الله رب العزت خپل راز چې کوئ چې الله رب العزت موږ د جهنم د اور وساتي او الله رب العزت جنت نصیب کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویرشم نصحت هغه دا چې تاسو استخارې کوئ هغه حدیث چې بخاري حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به څنګه ته د قرآن تعلیم راکوه همدارنګه به مهمو کارونو کې موږ ته د استخارې لمونځ ښوده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ویل کله چې تاسې په کوم کې پرېشنه یاست نو تاسو دوه تنفل لمونځ وکړئ فصرفه عني واصرفني عنه قدر لي خير حيث كان ثم امني به ای الله زه ستا د علم په واسطه خیر غواړم یعنی ستا د علم واسطه خیر غواړم ستا قدرت واسطه قدرت غواړم او له تنه د ډېرې پیرزوینې سوال کوم بېشکه ته در یې زه نه یم ته پوهېږې زه نه پوهېږم او ته په غیبو ښه خبر یې الله که پوهېږئ چې دا کار زما دین دنیا او ژوند لپاره غوره دی نو زما کار اسانه کړي او ویې کړي او ما ته پکې برکت واچي او که تا ته مه وي چې دا کار زما دین دنیا ژوند ته تاوان دی هغه له ما او ما دې لرې کړه هر ډول چې خیر مقرر او ما پرې راضي کړه رسول الله صلی وسلم فرمایي کله هذا امر له خپل حاجت خپل زړه ګرځوئ دین وروسته چې په مسونه طریق باندې په ښي اړخ باندې سم مخ قبلې طرف ته کوئ تاسې به په دې شپه باندې خپل اینۍ الله رب العزت به یې درکوي که سپین رنګ و شین رنګ ولیده پوه شئ چې خیر دی او کور او سوم ولیده پوه شئ چې ستاسو دا کار خیر نه دی نو هر کار کله تاسو ویښ کیږي په هغه کې تاسو تشویش لرئ تاسو ستونزه لرئ نو د خپل کار اس سره شریک کړئ دوه رکعته لمونځ د خوب نه د هغه نه وروسته دا دعا ولولئ او ویده شئ الله رب العزت تاسو ته په خوب کې درښیي بې شورې هیڅکله هم اعدام یو کار ته مه کوئ که وروسته دغه به تاسو معنی کوئ او بیا به ملا څه نه دروي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی من عادت ابن آدم استخارته الله عز وجل من شکوى ابن آدم ترک استخار الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د انسان نیکبختی او نیکمرغدی کې ده د الله رب العزت طلب د خیر وکړي استخاره وکړي او د انسان بدبختي په دې کې ده چې هغه د الله رب العزت نه خیر ونه غواړي او استرا ونه کړي چې کله کوم مشکل در پیږي یا کوم دی چې تاسو کې تشویش لرئ چې دا وکړم وکړم دې اقدام وکړم کې ونه کړم نو تاسو اشاره وکړي الله رب العزت به ستاسو مشکل سو لپاره اسانه کړي دا د رسول کرم صلی الله علیه وسلم نصیحت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درشم نصیحت هغه دا چې د تکلیف او مصیبت پر وخت دا دعا وایست کله چې په تاسو باندې تکلیف راځي کله چې په تاسو باندې مصیبت راځي دغه دعا موږ ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راښودلې تاسو دا دعا کوئ الله رب العزت به هغه تکلیف او مصیبت ستاسو نه لرې کړي حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایدلي داسې به در وښیي چې هر وخت یو غم یا مصیبت درته ورسیږي نو خپل رب ته دعا وکړي هغه قبوله شي او غم دې له منځه لاړ شي حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمودل یا رسول الله ما ته راویه نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې که په تا باندې مصیبت تکلیف راغلی نو اودس وکړه د دوو آسمانونو او د عظیم عرش رب دی ټولې ستاینې هغه الله جلاله ته دي چې د ټولې نړۍ پالونکی دی ای الله ای د غم او صیبت کوونکیه ای د مجبور د دعا لونکیه تا وربولي د دنیا او آخرت رحمان رحیمه ای زما ربه زما دا مشکل کړه دا مصیبت راسه لرې کړه او په ما داسې رحم وکړه چې د نورو رحمه مې خاص کړي نو کله دعا ووایي الله رب العزت به هغه غم او د هغه مشکل نه دا انسان خلاصي الله به دعا قبلوي اواز کوونکي د اواز اوریدونکي ای د فریاد کوونکو د فریاد اورونکیه ای تر ټولو ښه رحم کوونکه ای مجبور دعا قبلوونکي ای د ټولې نړۍ پالونکیه زه خپل مشکل ته وړاندې کوم ته ښه پرې پوهېږې نو ته یې راته حل کړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي کله چې مشکل درپېږي دا دعاګانې لولئ د الله رب عزت نه د خپل د مشکل او د مثبت حل غواړئ الله رب عزت به هغه حل کړي دا دعاګانې دي کله که منځه درته وي کله که مشکل لړوي ډېر په اخلاص سره او صداقت سره دعاګانې ولولئ الله رب العزت نه سوال وکړي الله به مشکل درته حلوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور دېرشم نصیحت هغه دا چې تاسو ډېرې سجدې کوئ حدیث چې مسلم د حضرت ابو فراس یا بن کعب اسلمي څخه روایت کړی هرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شپېروله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته به مې اوداسه اوبه تیاولې نو ما ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلې زما نه دې یو شي هیله کړه ما ورته زه له تا سره په جنت کې د یو کېدو هیله لرم رسول صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل له دې ما سوا نور شي هیله نه وکړه ما بیا وویل چې بس همدا غواړ چې زه تا سره په جنت یو ځای یم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ویلې نو په ډېر سجدو ځان په الله ما سره مرسته وکړه یعنی الله ته ډېر نږدې کوه او ډېر په اخلاص یې کوه الله تا ته جنت درکړي او ته به په جنت کې ځان ترڅوې الحدیث مسلم د حضرت ابو عبدالله یا ابو عبدالرحمن صوبان څخه روایت کړی هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې پر ځان ډېرې سجدې لازم کړئ او دا به ویلې چې هر وخت تاسو الله ته سجدې کوئ نو الله رب العزت به ستاسو یوه درجه اوچتوي او یوه ګناه به بخي بل حدیث هم مسلم د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی هغه فرمایي چې ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلي رسول الله به فرمایل بېشکه په یو داسې ساعت راځي که په دې مسلمان له الله رب عزت څخه دنیا او آخرت خیر وغواړي نو الله به یې ورکوي او دا ساعت هره شپه موږ د غفلو خوبونو کې پراته یو که هم شپې پورته نه شو د خپل بستره مې نه ښودله چې راځه اودس کړو او څو رکعته تهجد مو کړو او الله د خپل لاسونه وکړو او د خپل رب نه دنیا آخرت خیر وغواړو که غواړئ درمنو اورونکو مسلمانانو ورونو خویندو چې صلی الله علیه وسلم سره په جنت اوسئ الله رب عزت خیر دنیا او آخرت څو ته درکړي دریم په دنیا کې وچې کړي او ګناه در وبخي تاسو الله ته دې سجدې کوئ او خپل رب تل له تاسو بخښنه غواړئ په دې کې ستا کامیابي په بل شي کامیابي نشته همدارنګه حضرت ابو مالک اشعري رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل رای چې د شپې پورته شي او خپله مېرمنه ویښه کړي او که د هغې په مېرمنې باندې خو غلبه کړي د هغې پر مخ باندې اوبه واچوي او بیا دواړه د شپه خپل کور کې یو څه د الله ذکر وکړي یعنې مونځ وکړي الله رب عزت به دواړو ته بښنه وکړي دا کار هم کله کله هیڅکله هم نه بخته به هغه زموږ ورور وي چې خپله د مانځه دپاره راپاڅوي او نېخته به هغه خور وي چې خپل خاوند د مانځه دپاره پاڅوي که دواړه غفلت خوب کړه دا دواړه به بدبخته وي د دې به بدبخته څوک نه وي نو راشئ خپل رب ته یوازې سر په سجده کې دی سجدې او د انحنا او د غمی سر به چاته مه کته کوئ هر څوک هم وي احام قدر او عزت ځان یو حد او دود لري د هغه نه مه تېرېږئ چې الله رب العزت ستاسو ناراضه شي د رسول الله علیه وسلم په دېرشم نصیحت هغه دا خپل ځان کې غنا پیدا کړئ حضرت ابوذر رضی الله تعالی فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما نه پوښتنه وکړه او دا یې راپېرې ته فکر کوې چې غا د مال ډېروالی یا غا د مال ډېروالی دی ما ویلې هو یا رسول الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آیا فکر کوې چې امکانات د مال د ډېروالی نوم دی یعنې ممکن هغه څوک دی چې مال نه لري ما ویلې هو د الله رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حقیقي غنا هغه د زړه ده او حقیقي فقر هم هغه فقر دی نو د چا په چې غنا وي هغه ته د نړۍ هیڅ شی تاوان نشي رسولی او د چا په زړه کې چقر او مسکنت وي د دنیا هیڅ شی نه کولی شي د هغه لپاره د زړه ښه تاوان ده موږ روزي الله راکړي زموږ مالک الله دی دا بیا څه زړه چې د هر دیواسې ګرځو او د پسې متوجه یو چې څنګه یې لاس د حرام او د حلال تمیز تفکیک هم نه کوو د ټولو حقیق زموږ علماو ته دا پکار ده چې د خپل زړه کې حقیق غنا پیدا کړي او هغه مسکت د خپل زړه نه وباسي که ګام پرېښود دنیا به تاسو پرې روان وي او که دنیا پسې شو دنیا به مخکې تاسو به ورپسې عزت به بېرته نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي چې په خلاصو غوږونو یې ورو په دې کې عزت دی چې کې نشته دی په همدې هیله قدرمنو ورویو دا زموږ د ورځې خپرونه چې تاسو در حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو په پاک رحم